په دنیا کې انسان کامیابی حاصلولو په کوشش کې د کامیابی پسې رواني چې کامیابی حاصله کم که مسلمان دی او که کافر عادي کوشش کی کافر چې کله څه دولت حاصل کی یا عہده حاصله کی یا طاقت حاصل کی یا شهرت حاصل کی نو هغه وای چې زه کامیاب شوم مسلمان هم دا سيزونه استعمالي دا سيزونه حاصلي خو ا دا سيزونه مستقل کامیابی اغلویا کامیابی ادا نه غني یو وړه شان کامیابی ده خو هغه لویه کامیابی د مسلمان لپاره دا نه ده د مسلمان لپاره لویه کامیابی ادا ده چې ا د جهنم د اور نه بچ شي او جنت ته داخل شي او همیشه همیشه لپاره الته زندگی بیا تیری همیشه همیشه لپاره الته اوسی باقی د دنیا دا وړې وړې کامیابیانې دا مسلمان هم حاصلی خو د د زندګی مقصد دا نه وي د زندګۍ مقصد وي اخرت وي او د کافر د زندګۍ مقصد هم دا دنیا وي د هغه د زندګۍ مقصد هم دا وي چې دولت شهرت یا نور داسې سيزونه چې هغه د خپل ژوندۍ مقصد جوړ کړي یا حاصل کړي نو چې کله هغه هم هغې پسې کوشش کوي چې حاصل کړي بیا وایي زه کامیاب شوم خو مسلمان دا سیزونه حاصلوي خو دا د زندګۍ مقصد ني د ده د زندګۍ مقصد آخرت وي د ده د زندګۍ مقصد د الله پاک رضا وي او دا وي چې د جهنم د اور نه بچ شم او جنت ته داخل شم.